عجز د مستفینو د پاره د نفی د شرف العلم چې په غیب باندې د الله غ بهترین بندگانو مخلوق هم نه پوي او په دې باندې سلور واقعات بیانول اصحاب کاف عالم الغیب نو موسی او خضر علیهم السلام عالم الغیب نو ذل قرنین بادشاہ عالم الغیب نو نبی علیه الصلاة والسلام هم په غیب نه پوهیدو د سبا د حال نه خبر نو د صورت سر نه مسله د توحید شروع کړي او رد شرک بیا واقعیا د اصحاب کاف شروع کړه چې دا ځوانانو د الله د توحید او د دین بیان کړو او بیا هجرت کړی دی یو غار کې پناه غسته ده هلته الله اوده کړي دي دغه دو درې آیاتونو کې تمهید وې اوس د دې دیار لسم آیات نه نحنو نقص علیک نباهم بالحق تفصیل د دې واقع شروع کړي نحنو نقص مونږ بیان ولیک پتا باندې نباهم خبر د دې اصحاب کافو بالحق بالحق، په حقه، حق څه معنی؟ یعنی رښتینی واقعه ده ته بیانوه، حق، چه په حقه واقعه ده رښتینی، یا بالحق، دې لپاره چه حق او توحید ښکاره او څرګند شي، د توحید د څرګند کولو او ښکاره کولو لپاره، انهم فتیه، بېشکه دا یو داسې ځوانانو آمنو چی ایمان یې راوړی او بربهم په خپل رب توحید یې منلی وو وزیدناهم هدا او ورکړی مونږ دوی ته هدا توفیق زیات کړی مونږ دوی له توفیق خپل توحید منلو سره سره الله ول توفیق ورکړی وی نه د دې مسلې بیان هم کو زیدناهم هدا دامن ورکړی او زیات کړی مونږ دوی لره هدا توفیق چی دا مسئله بیانوله وربطنا علی قلوبهم او ربطنا کلکوالی راوستی او مونږ ددی په زړونو ربط په زړه باندی پټی لګول د کلکوالی وربطنا علی قلوبهم او کلک کړی مونږ ددی زړونه اذ قامو کله چی دی ودریدل د بادشاه دربار کی دوی بادشاه له بیا ورغلی دعوت له فقا اذ قالو اذ قامو کله چی دی ودریدل د بادشاه په دربار کی فقالو ویی وی چغی کړه ربنا رب السماوات رب زمونږ رب د اسمانونو او ځمکو دی لن ندعو من دونه هرګز مونږ نه را مدد کوو د الله نه سوا الها حاجت روا بل که بل را مدد کو نو لقد یقینا قلنا ویلی به مونږ اذن په دغه وخت شططا زیاته خبره په الله مونږ به په الله زیاته ویلي، شطط، دروغو ته وایي، په الله دروغ، که مونږ بل اله را مدد کړو نو دا به په الله دروغ شي. مسئله د توحید بیانوي، قوم ته وایي چې لکه تاسو د الله نه سوا بل چاته را مدد شوای الله باندې دروغ تړی او بیا په قوم رد کوي د قوم په غلطه عقیده، هؤلاء قومنا، دا زمونږ قوم دی، اتخذوا من دونه، چی دوی نیولی دی د الله نه سوا آلهة حاجت رواګان نور د دی قوم د مشرانو د کشرانو او د قوم نور حاجت رواګان نیولی لولا یاتون علیهم ولی دوی راتلنه کوي په دی باندې به سلطان بین په دلیل ښکارا دوی سره څه دلیل لې چې دي ته حاجت روا وي فمن اظلم څوک دی غټ ظالم ممن دا غا چانه افترا چی تړی علی الله کذبا په الله دروغ په الله دروغ وای وای زی تزلتموهم بس بیان یو کو بادشاہ ولس دمکیان او غیره ورکړي دی د دربار نه وتی دي راغلي دي خپلو کې مشوره وکړه سکو وې خبره نه چلی کار نه کی دا خلق مسلم نه مني او مونږ هم نه پریدي نو دا سدا چې زه شه د دې ملک نه هجرت نو روان شوی دي نو خپلو کې منځ کې وي وایزه تزلتموهم کله چې تاسو جدا شوه بیل شوه د دې قوم نه د قوم نه جدا شوه دي سرم بایکاټ کو د دې دین او عقیدم پرې خو نو فاو ال الکاف راځي چې غار تلاړ شو فاو ال الکاف او دا منس کې وما یعبدون الا الله د ادخال الهی دی وایزه تزلتموهم کله چې تاسو بیل شوي او جدا شوي د دې قوم نه او د دې د شرک او د عقیدې نه نفاویل الکاف راځي چې پناوالو غار ته سفر کو غار کې به پناوالو دی ورا پسې منډه ترړې وای تفشیش وکي نو مخ بغار کیو دی و تفشیش ختم شي نو مونږ بیا واپس پلا روزو نه وزو مخ کی دا و ما یعبدون من دون الله ما ما یعبدون الا الله د ادخال الهی دی عامو کتابونو کې شورته جمله معترضه وای خدای الله کتاب کې جمله معترضه دا د ادب نه خلاف ده نو دې تبا ادخال الهی ویل کی و ما یعبدون په داس حال کې چې دوی عبادت نکاو الا الله د الله نه سوا د بلچا د دوی اصل د قوم سره د اختلاف او د بیلتون مسئله دا وه چه د الله نه سوی د بل چا عبادت نه کوه او دوی، قوم، د بل عبادت باندی اخته وو. نو فاوو الی الکهف، راځئ غار ته چه پناه والو، ینشر لکم ینشرکم ربکم، نو وبوری په تاسو باندی ربکم، رب ستاسو، من رحمتی، د خپلی مهربانی نه، الله به راباندی رحمت وکړي. رحم دا معنا چې د قوم د شر نه وبچ و یحیی لکم او جوړ او تیار بکی آسان بکی الله لکم تاسو ته من امرکم تاسو د دې کار نه مرفقه ډېرې فائدې یا مرفقه آسانتیا الله به زموږ دې کار کې آسانتیا موږ له پیدا کی کوم غرت دا پروګرام ولا عمل بیانې هوښیار پکې وو او وې دې غار ته به لاړ شو نه فایده به دی چې یو خو به الله هم د دې د شر نه بچ کی او دویم په دې کار کې به لږه اسانتیا الله پیدا کی مونږ به ملګ په سړه سینه سوجو کو پروګرام به جوړ کو د دې تکلیف نه مم بچ بچنه نه وته لود شو الله په خوب راوس نه سوا کال ودی اوس دننه د غار حالت بیانوي الله پاک، د هغه وخت، اوس نه، اوس خو وفات دي، د هغه زمانې. وتر الشمس د غار محلي وقوع بیانوي، دا غار په کوم ځای کې و، څنګه حالت کې پروت و، محلي وقوع یې څه وه. وتر الشمس تیننور اذا طلعت کله چې راخیجي نو تزاورو اوړي د انور عن کافهم ددي د غر نه د غار نه ذات اليمين ښي طرف ته واذا غربت او کله چي د انور ډوبيږي نور پروزي نو تقرضهم پريږدي دوی ډډه کوي د دوی نه ذات الشمال ګس طرف ته وهم او دا اصحاب کهف في فجوة په هغه، ارت، ځای کې، منه، د دې غار، پراته دي، د غار په ارت، ځای کې، پراته دي، څه مطلب؟ وایي نور چې راخیږي کنه نو د دې غر نه غار نه خي طرف ته د انور توش او چې کله پروزي نو دوی ګس طرف ته پاتیش او د دې غار پاغه فراختیا او منځه کې پراته دي نو څه مطلب شو د غار خلکم خاصه شمال ته قطب شمال ته د غرب خلا ده دې کې دا غارم الله په داسې مېلې وقو جوړ کړو چې دی خو پکې دن نو د شو کنه نو که چرته دا غار خلا مغرب یا مشرق ته وا یا جنوب ته وا نو بیا نقصانو نقصان بداو چې بیا به د انور ډایرک په دې غار دن نه لګېده دیو دن نسخاشي نو انور چې روخیږي کنه غار داسې ده دې طریقې سره دی داسې غار دی دنه دی خوانه نور راخیږي نو داسې پشاته وشي او چې کله پروزي دي دې ګس طرف ته پاتې شي نو رڼا لګي خو نور په ډایرک نه لګي ذالک دا من آیات الله دا قدرتونه د الله دی آیات ما یهد الله او چاله چې الله توفیق ورکړي فهو المهتد دیشی په سملار و من یذلل او چاله چې الله گمراه کی فلن تجد له هرگز وت پیدا نه کېدل را ولین سوک معاون مرشدا لار خودون کې وتحسبهم حالت یادې او دای د حفاظت تذکرہ کوي الله وی دا اصحاب کاف می دغل تسنګ محفوظ اصولیو دای د حفاظت تذکرہ کوي وتحسبهم او ته ګمان کې په دی باندې ایقازا چې دا ویخ دي الله پاغه غار کې دا سیو د کړیو چې سترګې پټې نه وي سترګې داسې کولاو پاتې وي ودو سترګې کولاو وي نو اتا سبهم تو ګمان کې په دی باندې ایقازن د وی خو وهم رقود حال لاره چې دی ودی ځکه سترګې غړې دلې وي ونقلبهم او اړو راړو مونږ دوی ذات الیمین خي طرف ته وذات الشمال او ګس طرف ته لکه څنګه چې سړی ودی کنه او خپل اړخونه اړې راړي الله وی زیدا سي اړو لما اړم او راړو مې او دارن سترګې م کولوي سترګې بندې دو کې نقصان دار کله چې سترګې بند شي کنه نو بیا داس خاکیږي خرابي نو سترګې کولاوي چې هوا پیلې او درې سو کال دي کنه درې سو کال خوب کې خسړې ختمي او الله اړول راړول لاړول راړولې ولی چې په یو طرف سړې پروت نو دا طرف لګي نه الله د لګي دونه بشکور د پاره اړول راړول درې سو کال وقلبهم غصب باستون خورون کې او زرایه هغه خپل سنگل رب الوسید په دورشل دغار دغار په خلک او داسې بارو به پراتی وی ولو اطلعت که چرته لو اطلعت که چرې ته ناڅاپه ورشې علیهم په دوی باندې ناڅاپه پې ورښکاره شې لو اطلعت که چرته ناڅاپه ورښکاره شې علیهم په دوی باندې نو لولیت نو راوبګرځې منه دینه فرارا په تېښته په تېښته بشې دونه د رعب ځای ده د يرې وله مولې ته او ډک به شې منه د دين رعبا په رعب کې رعب به در باندې راشي داسې ځای کې او داسې محل وقوع انداز کې پراته دي وکذالک همدارنګ الله وي دا زما قدرت و بعثناهم دي ما را پورته کړل ليتسالو چې تپوسو کې بينهم په خپل منځ کې نه درې سو کال بعد الله راويخ کړل چې راويخ شول الله مقصد مې دا پرې د چې یو بل نه ته پوښتنو کی چې څونه وخت هم تیر کړ او د الله په کې څه مقصدونو قال قائلون وی ویون کې منهم بدی کې کم لبستم سمر وخم تیر ک قالو وی دوی لبسنا من وخت تیر ک یومن رز او باز یوم یا رز نه د پورا یره روزنی به مم تیر کړی دوی اندازه لګول دا ولی وی دی چې سار راغلیو کنه دوی چې راتلل نو سحر او چې کله بیا پاسېدل غر مازیګر ټیم دی وی جوړ کیدې شي سار راغلیو زما مازیګر ټیم ورځ نیمه هم تیر کړی قالو خپلو کې چې دا خبره مبره با سکو کنه بیا اخر کې چې ځان تو قتل حالات تو قتل لکه ویختو نو کو نو ورس بدل دی نو وی بس یرا خبره بل شان دا به الله ته پتی قالو وی دوی ربکم رب تاسو عالم پوی دې بما لبستم پاغه سبان دې کلک دی کایس کایس نو کایس الک سو کی ماشوم دی الک دی بار ورته سوک زنانه ولاړ د خوره سوک دلته نو بار ورش الته د افس کلاس کی نه چرتا افس کلاس ملته ده بار ها نو وکذالک الله وی راپورته میکړل دې د پاره چې ته پوسو کی دا حقیقت ښکار شي او چې اولیاء انبیاء په غیبو نه پويږي خلق پدی پويش او دویم پکې سنور مقصدونه نو دي چې یو بل نه د پوسونو کړل نو ویون کیوي قالو لبسنا یوما او بعض یوم سونه وخت هم تیر کړي نو دی وې ورځ یا ورځ نه د پورا خو ځان ته چو قتل فیصله پدې وکړه قالو وی دوی ربکم رب تاسو عالم او پوی دې به مال بستم پاغه موده چې تاسو وخت تیر کړی دی حقیقت حال الله ته معلوم دی خو زمړه دا باسونه وینه کو نه سا وکاله زه غوړلې نه دي زوګي شی ورشه سه خوراک مرا کړول غواړي نو فباسو ولېګه احدکم پتاسو کې اوتن بی ورقکم پر خپل پیسو روپو حاضی چې دا دی د مدینه خار ته هلکه دا پیسې څه پیسې چې راتله څه ټکی پیسې و سره جیب کې وي نو هغه هلکه دا پیسې ورکه چاله چې څه خوراک بازار نه وروړي خو هغه ته آداب خي التر کس چلیږي ناغه ته آداب خي وته ویل کته خوځي خو یو څو خبره وره یو خدای خیال جوړی مغه زمانہ ده کنه چې مونږ کم بار روتی وو هجرت هم کړي زمانہ بدل خو دې خپل آداب وی فلینظر بس ودی ګوری ایها چی کوم یو په دی ښار والو کی ازکا طعاما پاک دی د خوراک په اعتبار چرته مسلمان نه دی او صفا سړی نه دی خوراک راوړی فلیاتکم راتللی کی تاسو ته برزق منه په خوراک د هغه نه د هغه نه دی خوراک راوړی څه مطلب خوراک چی کینو چرته مسلمان نه کو او پاک صاحب ورځ نه مشرک مردار حلال کړی او ګنده خوراکي نو ګور دا نه چې مولا لدی وي پي کې د خري کې د سپيخه او کنه قتل غواړي ايو هاس کا طعامن پاک دې خوراک کنه نظر د غیر الله ني حرام ني دیو جنا نبی علیہ السلام دا طریقه وا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها وای چې کور ته وراغه ما وو ته صد خوراک شی وړاندې ک او سنوي شی به نو وی به من اين هاذا یا عائش دا چرته یو ورځ یو صحابي پیر علی ګلیو پای امه وته پیش کړ پیاله کې وزما ته وی من اين هاذا لبن یا عائش په چرته مو ته پلان کې صحابي را لګلی تپوسه ولې کو شیخ القران رحم الله دې کې نقطه داوا چې نبی علی السلام دا تپوس زید پاره کو چې زمانی ک آدم علی السلام تپوس نک کور ته چراغ پدرستخان دانه پرتو به تپوس او خوړنو مصیبت وته جوړ شو جنت نه روت نو اسنه دې تپوس او خره ماته مسله جوړه نشي نو پاک پلیت وګوره ښه انا چې بس خره بس صرف خېټه تا چول غواړي او کلمه په وای نه کلمه یوازې نه ده دا معلوماتو کې پاک دي حلال دي مردار دي نظر د غیر الله دی نو فلیاتکم برزق منه پاک رزق راوړي دوی مدب ولیتلطف او پتلو راتلو کې دي نرمیو کې الګا سينه چرته جنگ شر چا سرونه کې خلک به خبر شي نو بس سودا والو نیغ رازا ځکه خامخا موحدین دي نو بار به غلط کاری نو دې چې پرد کین نو بیا به جنگ جوړیږي نو بس لکه صرف سودا روړ او رازا جنگ را لمه ګور ولا یشرن بكم احد او خبر دینی کی بتا اس باندې سوک درې مدب دا چرته ونه وی چې مونږه غالکانی و راغلی و غار کیو بس سودا وکا چا سره باسونو خبره مک بس دی سړی ولېګا ولی وجه وی وی خلک خبر نشي د دې خدا خیال جوړو مغه زمانہ ده انهم بشک دا خلک ان یظهروا علیکم که خبر شو مطلع شو پتا سو باندې خبر شو نو یرجموکم پکانو بمولی او یعیدکم یابم واپس کی فی ملت خپل دین دا او که دین ته واپس شو نو ولن تفلوا هرگز به کامیاب نشوي زنده وخت کې ابدانه چره دین ته خنوړو غلط د شرک دین ته نو یابم دین تاړي یابم مړکی نو دی به ته ولی دی چی لاړ سړی لاړ پیسی یوړی دوکاندار ته ودرید ماما کاکا روټه راکا ترکاری سالن راکا پیسی چی ورکړی چې پیسو تو کته وی خاندل الکه څه خزانه دی مونته د زړه کسنګ چل نو کدرې سو کال مخ کې پیسې دي او حکومت بدل شوی دی پیسې سکه بدل شوی دا او ته څنګه خزانه خو دې نه مونته وی ولی دا د کم زمانه پیسې دی وروړي سړی چې وکتلو حالات بس سړی دوه خپل او دوه پر راي منډه منډه منډه غار تر نه وته چې نه وته نه نورې پته نه لګي چې څه چلو دن دن به نور سوي خپلو کې او بیا بس ما خبره او زاده چې دن بیا تری الله وفات کړي بس اوس وفات دي خلق راغله دا غي تفصیل کوي وکذالک هم دارنګ الله وی آثرنا علیهم مونږ خبر کړل په دي باندې خلک، خلک هم پرې خبر کړل، دا ولې؟ ويعلمو چې دې خلکو ته پته ولګي چې ان وعد الله حق، وعده د الله ريښتينې ده، وان الساعة او قيامت هم لا ريب فيها شک نشته په دې کې، ځکه دغه وخت کې څه خلک د دوباره ژوند نه منکر شوي وو، نو الله ورته وښوله وګوره دغسې دوباره ژوند هم شته. دوباره الله خلق جمدی کړه دار او دویم دې دا معلومه چې عالم الغیب بل څوک نشته وره اصحاب کاف ته پته نه لګي از یتنازعون کله چې دوی د خلکو بارانو خلکو باس او جګړه کوله بینهم په خپل منځ کې خلکو ته چې پته لګي دغه وخت کې حکومت بدل شوی دی او بیا پکې مسلمانان هم راغلي دي نو دغه وخت کې مسلمانان هم د دې غ مهنت او قرباني وا الله خلق بیا مسلمانان کړي نو حکومت مسلمان دی پکی عیسایان هم اوسی مسلمانان هم اوسی نو خلکو باس جوړ کو چا وی دا سی بکو عیسایان وی دا زمونږ د دین خلک دی مسلمانان وی نه سړی دا زمونږ د دین خلکو موحدینو جګړه وشو مسلمانان وی مونږ بداسیو کو د دینه با چار دیواری تو کو چې خلک په شرک مر کو نه کی چار دیواری تی تو او بیزتیونه کی او هغه مشرکانو سوي او نه په دې به مون غټ ټالی شان درگاه جوړو ګمبت به جوړو خلک برازي سوالونه و پې کوي حاجتونه به پوره کیږي ای پیدا لوبي شورو دا خبره کوي از یتنازعون کله چې دی باس کو بینهم په خپل منځ کې امرهم د خپل خبره باسي کو فیصله کوله سو فقالو وی دوی وبنو علیم بنیانا جوړه کې په دی باندې چار چا پیر آبادی دیوال به راتاو کو چې خلق بیزتیونه کی او شرکونه کی ربهم رب د دی عالم بهم پویو بدوی خو قال الذين ويغه کسانو هغه کسانو وی غلبو علی امرهم چاوی زیاته کړو په خپل دین کې دین کې زیاته کړو شرکیات بدعت پکیو ایسوي لنتخذن خام خامون به جوړو ولې مسجد د دې په قبرونو باندې جمعه او عبادتګاه عبادت خانه وکي جوړ د مشرک بدعتي دا کاری کنه غلبو علی دین چې دین کې زیاته کړي ادا شي کوي غلبو علی دین غلبو علی دینهم چی دین کی زیاتی کړی وو هغوی وی مشرکان بدعتیانو مونږ به جوړو په دی باندی جومات جومات به جوړو خلک به عبادتونه کوي حالانکه مسله دا ده چی جومات په قبر جوړول یا قبر سر جوړول دا دا شریعت نه خلاف ده حدیث کی راضی فالمسجد مبنی علی القبر فلا یصلی فیه فرض ولا نفل هغه جمعات چې په قبر جوړ شوی قبر سره جوړ شوی نو په کې فرض مونږ کیږي او نو ورکه نفل مونږ کیږي دا مسله ده چې مخبره کې با جمعات ني جمعات باندې جوړي کچرتا جمعات مخ کې جوړ شوی او قبر پکې روستو جوړ شوی دی نو دا قبر مړی دی ته ویستی شي او بار مقبره کې دی دفن کړی شي او که چرته مقبره مخ کې وا او جمعات روستو نو دا جمعات ته روان کړی شي ځکه جمعات او مقبره به جدا جدا وي دارنګ د دا خلکو دا عقیده چې جمعات د قبر په خوا کې منځ او عبادت زیات د ثواب غني او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فتاوی مصریه کی وایی په دی باندی اتفاق دی من ظن ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء فی المساجد فقد کفر وی چا چی دا عقیده ای چی دعاګانې قبرونو سره د جمعات په نسبت خه قبلی یا بعض خلک دی چې هغه جمعات ډیر د ثواب غني چې بابا سره خواږي دا منجوران دا پیران میران دا سکی چرته چی درګه یی وسره خوا کی جمعه ته به جوړ کی دا ګرم پیر دی زینو ویس کنه سبکینو وسی خوره وی خو دی زینو ویس نو هغه ناصر پور ته یوړنل ته وسره غټ جمعه ته جوړ جمعه ته مار خا لاهور کې علی حجویری د داتا صاحب قبر قبر او سره خوا کی جمعه دنا درگاه کی جمعه نو دا د خلکو عقیده یا وی فقط اتفق ائمه المسلمین علی ان اتخاذ القبور للدعاء انها او الصلاه قبرونو سره دعاګانې په دې عقیده او مونږ کول قبرونو سره لیست من دین الاسلام د اسلام کې نشته وقد تواترت السنن فی النهی عن اتخاذ اهل ذلک او په دې باندې د تواتر حتی حدیث رسیدلی دي چې نه راغلي د نبی علی السلام د قبرونو لا تتخذوا القبور مساجدا قبرونه سجدګو عبادتګاه مو جوړوي او د علی رضی الله عنه مشهور روایت هغه نبی علیه السلام ورته ویلي وو چې زه دې لېږم، یو مخبرې ته یې ولېږه، نوې علاقه فتح شوې وه، هلته علي رضی الله عنه لېږه، علي رضی الله عنه خپله بیا یو تابعي لېږلی دی او ورته یې زه تا په هغه مشن لېږم چې نبی علیه السلام زه په هغې لېږلی وم، وي څه؟ نبی علیه السلام یو نوې علاقه فتح شوه، قبرستان و پکې، ما ته یې وې، الا تدع قبرا مشرفا الا سویته. اوچت قبر به نه پرېږدې مګر برابروې به یې، یو لېش ته به یې پرېږدې. نو یې په مې قبرونه ټول اوار کړل، یو لېش یې کړل. نو دا اوس چې په قبر ګنبد جوړ کړ او په قبر باندې سنګ مرمر وغوړاوه، دا شریعت کې نشته، اسلام کې خلاف ده، یا اسلام نه خلاف ده، ګناه ده. زموږ ټول دیوبند فتاوو قبر پخول، په قبر ګنبد جوړول، قبر، باندې غلافونه وغیرہ د ټولو ته شرکی اعمال بدعی اعمال وی ټول دی وبنه کافریو فتاو کی نو د دې آیات دلانه تفسیر روح المانی والا ډېر خپل تفصیل کړي دي کوم علما طلبه دي تفسیر وسره وګورئ د دې دلانه چې جمعات قبر سره او قبر جمعات سره سم مسله ده تفصیلی کړي حنفی علم نو دا مشرکان وی جومات به پی جوړو او مسلمانان وی چاردیواری دی تاوو چه څوک شرک او دارنګ بی عزتی ونه کی سیقولون زر ده چه دا خلق به وی سلاستون دری دی خو نن څه کوي تاسو به لیدلی جمعهتونه جمعهتونو کې سي قبرونه جمعهتونو کې قبرونه شیخ القران رحم الله وی بدعتي مولا په جرم د مقتدیانو منځ خراب کی مونږ خراب دي کنه بدعت کین نو مونږ نه کی دامیان او چمری نو وی خدای شته که د مرګ نه بعد مم در باندې دا مونږ پیرزو کی نو وصیت به کومه به جمعات کې خخ کې نو به جمعات کې نو عوام وسوي وګوره سونه بزرګ وای وای چې په جمعات کې مې خخ کا امیان خو ایوانان په دې نه پوي تاسو له کارو کړ چې جمعات کې خخ کو خو مونږ نه لاله تبا کړ کنه مونځ نه کیږي په هغه جومات کې چې قبرستان ورکې دی قبر پکې دی که قبر یو طرف ته دی نو حل دا دی چې یا دا قبر استل غواړي او کو قبر نشي وسته کېده او یو طرف ته نو داسې غټ دیوال ورلوال غواړي او لار جدا کول غواړي ورنه جمعات کې به موږ نه کی دیوال وال غواړي او لار جدا کول غواړي د جمعات دا مسله د ټولو فتاوی لیکل مولوی روح المانی وګوره حنفی سړی او خه خپل باس یې په دې ځای باندې کړي نور فتاوی د دیوبن اکثر دا مسله چیړلې نو دا وکي داسې چې په جمعات کې دفن شي ها کو څوک تا باندې دا سوالو کی چې د نبی علی السلام قبر مبارک چې جمعات کې دی وې نه دی نه چا ویلي چې جمعات کې د نبی علی صلوات و سلام قبر اغا د ام المؤمنین عائشه صدیقه په کور کې دی ها روستو د جومات توسیع کیده کیده کیده نو اوس جومات سر متصل شوی دی او اوس هم جومات کې کم خلک چې تیری حج عمره لیدلی وي د مسجد نبوي څلورو طرفو کې دریوانو طرفونو ته په جمعات کې توسیع کیږي لګیا دا او چې کم طرف ته قبر دی غزه کې توسیع بند کړي دا هغه زه دقه سي پرېخه امر مخ کې کیږي نه چې ولی دا د جمعه تیسه نشي نو هغه اخر ته پرې خلا او هغه نه غټي جنگړې وغه توري هغه طرف ته نسوک مونست پری دي هغه طرفونه ټول بند کړي او دغه نور طرفونه د جمعه توسي کیږي لګیا نو دا خو مجبورا دغه سراغله جمعه سره متصل شوی اخو اصل کې د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها حجره ده احادیث وګوره پای کې دفنو وسيقولون زرد چې دی وای ثلاثه د اصحاب کهف درې کسه وو، رابعهم کلبهم څلورم یې سپی وو، ویقولون او به وایي دوی خمسة پنځه دي، سادسهم شپږم یې کلبهم سپی دی، وایي رجما بالغیب دا ټول ایشتل دي په نادیده. خلک څوک وایي اصحاب کهف درې کسه وو، څلورم سپی، پنځه کسه وو، شپږم سپی، الله وایي دا ټول هسې توک خبرې دي، توک باندې لګیا دي. ویقولون دوی وایي سبعة اووه دي، وثامنهم کلبهم اتم یې سپی دی، ابن عباس رضی الله عنه وی دا تعداد زما په خیال صحیح وی ولی مخکې تعداد باره کې سوی رجما بالغیب دی باره کې ندی ویلی نو معلومیږي دا چې ودی او اتم سپید قل بس وایا پیغمبر ربی رب زما عالم او پوی دی بعدتهم د دی پشمیر ما یعلمهم نه پوی پشمیر د دوی الا قلیل مگر لخلق لخلق سره چی وحی وته شوی یی د وحی نه بغیر پته نه لګی نو فلا تماری فیهم ادب ښه یی په داسی مسایلو کی چی کوم مسایلو کی قران او سنت چپ دی کنه او په هغه باندی د ثواب او د عذاب څه دارو مدار نشته نو په خبرو کی بحثونه ډیر مه کوی بس یی همداسی پریږدی څونه دی ضرورت نشته فلا تماری فیهم اصحاب اصحاب کعب بارکه یهودو بحثونه کول ای به په تعداد کې جګړې کولې سونه دي سونه نه دي نو الله پاک ادب خي فلا تمارفیم باس مکوا د دې بار کې الا میران ظاهرا مگر خبره سرسری سرسری خبره کوا چې الله خبر ده مونږ ته د دې پته نشته چې سونه تعداد به وي ولی دا یو لا, لا یعنی خبره ده لا یعنی کار ده ټیک ده قران حدیث کې ظاهر سی بس د قمون منو نور باسونه پکې مکو ادب دو ولا تستفت فیهم او تپوس مکوا د دې اصحاب کاو مبارک منهم د يهونو يهودو احدن چانا د يهودو نم تپوس مکوا اسرایلی روایت پکې مالا ادب خولش چې اسرایلی روایت به قابل قبول ني اسرایلی روایت کې اکثر دروغي دویم دا داسې مسائل چې پاغه باندې ثواب او ګناه دارومدار نشته او اخرت کې تپوس نشته نو په هغه کې به بحثونه هم نه کېږي بس سرسري خبره چې څه ظاهر قرآن او حديث کې راغلي دي نو ګوره دا ادب دی خو موليان څه کوي ايدا کوي واعظان مقررين کيسې به شروع کی عوامو کې امدادا د نوح عليه السلام کیشته سوچا تا و نه خبري وکړي هلکه موږ د نوح عليه السلام په کیشته باندې سکو چې سوچا تا سوچا تا نه ولی دې ته پوښتا قران حدیث کې قیامت کې قبر کې نشته او قران حدیث بیان هم نه دی کړی څوک وای د موسی علی السلام د مور سنو مو مونږ ته خو پته نه لګي قران حدیث کې نشته او زاغینو معلوم شي معلوم نشونو زمون په ایمان کې کمی زیاتې راځي تاریخي خبره څوک وای د ابراهیم علی السلام د ګډ وخه چاو خوړې د ابراهیم علی السلام د ګډ وخه چاو خوړې شال قران برای مولا به خاتمان مولیانو خوړې دا د دې بس کار بس په خوراک کې او هغه به په دې سخت غوسه کېده، وایي ځکه دا د شریعت د اصولو نه خلاف دی، تاسو بقره کې وکتل که نه؟ بقره کې څه ویلي د غوا د حلالولو حکم وو او ابن عباس رضی الله عنه چې کومه غوی لاله کړې و کافی و خو دی پکې څه شروع کړ سوالونه بې ځایه الله وت سخت کړه دا هغه آیاتونو متعلقم محدثین علما دا وایي چه نسکت ما سکتا عنه بغیر نسیان کم شین الله او رسول چپ دی مونږ به چپ کیږو بس دا مطلب نه چې الله رسول نه ایر دی بغیر نسیان ایر دی نه دی خدا خبره ضروری نه ده ځکه الله او رسول نه دا بیان کړي لکه اوس دا صاحب کاف تعداد وی وی خو پرې خو بس چې قل ربي عالم بيدتين دی باندې صدا ثواب او د عذاب دارومدار نشته دارنګ د ابراهيم عليه السلام د ګډ وخت چاو خړې نو دې څه ضرورت دی بس خو خړې او بل دا د قران کې شته کنه اينه معلومي مخکینو دینونو کې قرباني او مالی غنیمت به په اور سوځیدو نو دا قانون مطابق به اور سوځولي بس خبره ختمه اوس دا بل دې کې نقصان داري چې داسې خبره تر منځ کول چې دا غي قران حدیث کې بیان نشته نو خامخه عالم به وتوي چې ما ته پته نه لګي جواب نشته نو د امي خو په دې پوه نه دی به وي جوړي وګوره دا دين نيمګړی دی دار شي جواب پکې نشته نه کده دې خبرو جواب پکې څه کوي دا څه خبره ده شیخ قران ایم الله وی د دې سزا په کار ده په اسلامي امت حکومت نشته او به وی عمر فاروق حکومت نشته چې دې له سزا ورکې دي مولا ده مولا کیسه کړي و پخوا تقریر کې چې د ابراهیم د دې مولیانو نه تاسو کوم چې د ابراهیم علی السلام د غړو وخت چا خړلې وای دا جواب چالم نه ورزي د خپل ملاتو په دې خو ده مولاله چې نور سنه ورزي نو دا سي خبري شروع کی په دې ځان مشورې پښتنو یو مقرر ډیر مشهور هغه دا کیسه کړې و نو به خپل تقریر کوي وای دا کوړی مفتی وی چې پلان کې مجيبه سړی دی دا سه مسلې رو باسي چې مولم جواب نه راځي نو هغه مفتیم ستا غونته و الله جواب نه ورته کنه شیخ القران وی چی عمر فاروق نشته چی سزا دی بولا له ورکی وی داغه په دور خلافت کی یو فوج تلو او هغه دغه سی ته پوسونه کول نو فوج کی انتشار پیدا ک دا سی ته پوسونه نو له سلام کیشته سوچته او د ادم علی د ابراهیم علی السلام د ګډ وخه چاو خوړیو نو عمر زلان هوتا امیر خطولېګ چې په فوج کې داسې یو سړی دی او داسې مسائل خوري خلک شوب شوباتو کې اچي او ښا ایمان راولې ملا چل راځي زبې سم کم چراغه چراغ راسي شنه لخت راغ وسته شنه او کمیس ته ورس او پښنو شنو لخت وو زخمونه جوړ شو خپل فوج پولیس ته واچوي جیل کې جیل کې واچو یو سور از بعد چې هغه پرخره ورغی کنه زخمونه راسي ورې بیرو واسه بشنه لخت وته ونی هغه بیا ولا هغه زخمونه تازه کړل بیا وی واچوي بیا چې پر خر ورغه په دریم ځلې بیا راوېس بیا وته شنې لختي نه او ته یا مې لموین یا مې ملکا یا مې پرې د دې څه مطلب چې زخم مې ورشي ته مې بیا وې وی بیا نه کې ته محمد کې انتشار پیدا کړي دا داسې مسایل ته پوسونه کې چې داغي ضرورت نشته وته زماره توبه امیر ته خط ولېګه بس وې دې توبه وستا خو یو کال پورې بده سره په کلی وطن کې خلک خبرې نه کوي ابي داسې خبري ونه کی دا خبري شروع مولا ولګیا شي دا خبري الکه دا څه خبره خلکو ته ایمان عقیده توحید سنت خو دی دا خبري شروع په دې ځان مولا کې غټ مولا دی وګوره دا چې مسله کړي چاله جواب نه ورکړي په دې ځان مولا توپ خي قران چې طریقو خولا فلا تماری فیم الا مران ظاهرا دا سی غیر مس ضروری مسائلو کې بس سرسری خبره کوا قران حدیث کې چې سرسری سي او دارنګ ولا تستفتی فی منو محدا د يهودو او اسرایلیاتو نه پکې سماله ولا تقولن لشین انی فاعل ذلک غدا دوس د مواقع ته اشاره کوي اصحاب کاف عالم الغیب نو نه سوا د درې سوا کال ودی خود خپل ځان د حال نه خبر نه دي نو پیغمبره تم عالم الغیب نه دا سموای چې سبا له ودا کار کوم تا ته سبا حال نه دی معلوم نبی علیہ السلام نه تپوس شوو نبی علیہ السلام نه تپوس شو دا مسله دا خبره څنګه ده نبی علیہ السلام ورته وې سبب ده ته وې مطلب دا چې سبا وਹੀ راشي الله یا تو نور لګل داسې مو چې سبب ته هم تاسو سبب تلې سبا له وਹੀ راځي کنه راځي نو پیغمبر د سبا د حال نه خبر نه دی ولا تقولن پیغمبر ته موایل شین یو شی ته چینی فاعلن زکون کې امزالک غدا دا سبا دا به سبا کوم داسې موایا الا مگر دا سی وایا ان یشاء الله چې الله خوښ شي واذکر ربک یادوا رب دې اذا نسیت کله چې د نیر شي ان شاء الله د نیر شي چې کله یاد شوای وقل او دا سی وایا عسا قریب دا ان یهدیانی چې اوخی ماتا ربی زما رب لاقربا ډیر نږدې من هاذا د دینه رشدا د اصلاح خبره سم مطلب مطلب دا دی چې امید دی چې الله به ما زما رب به ما ته زیات اخکار خبرو خی دا صاحب کاف په باره کې چې تاسو ما نه تاسو کوي ځکه صاحب کاف په باره کې د پوس شو نبی علیہ السلام یې ثواب اتوم نو دا وایا چې ما ته به زما رب د دې متعلق درشو د اصلاح خبرو خی ولبیسو خغار کې سونه مودو ولبیسو او دوی وخت تیر کړو فی کافهم په خپل غار کې ثلاث مئتین سنین درې سوه کاله وزدادو تسع وزدادو او زیات کړي او دوی ورپسې تسع نه کلونه نه کاله د پاسه درې سوه دا ولی اصل خبره دا ده چې درې سوه کال دي خدا نه په کال په څنګه زیاتی کړل دا اصل کې دوی حسابونه دي یو شمسی دی او دویم قمری دی نو شمسی او قمری میاشتو کې فرق دی ځکه شمسی میاش قمری چې دا اسلامی پدې کې میاش یا د 30 دا یا د 29 دا او په شمسی کې دا 31 میاشتمی بلکې یو 30 او بل 31 تا او کله کله پکې فروری د 29 راځي او کله پکې دا 28 مرش نیب سال چې ورته ویل کیږي نو دلته دا اصل 300 کال دی خو د قمری په حساب یادای چې نه دا نه کال په زیاتو ځکه د شمسی چې 300 کال تیر شي نو د قمری بدا 309 کال ای دا نه کال په زیاتی ولی ځکه اصل خبره دا ده چې پکال کې لس ورځې دا زیاتی شمسی کی د قمری په حساب دری په کال کی لس ورځی نو دریو کالو کی میاش په دریو کالو کی به میاش نو دارنګ په 35 36 سال کې به یو کال شي نو سلو کالو کې به درې کال شي او درې سو کالو کې به نه کال شي په دې طریقه باندې دا د قمری حساب باندې دا نه په دکه پاسري او د شمسی په حساب درې سو کالو ولبسو دی وخت تیر کړو فی کافیم په خپل غار کې سلاسمیاتن سینینا درې سو کالا وزدادو زیات کړو په تسانه کالا قل وای ورته پیغمبره خلاصه روباسي د دې واقعاتو د واقعاتو خلاصه، قل ووایه ورته، الله والله اعلم او پوه دی بما لبثو په هغه موده باندې چې دوی کوم وخت تېر کړی و، له غیب السماوات الله لره علم دی د غیب د اسمانونو والارض او ځمکو، ابصر به څه ښه لیدونکی دی الله، واسمع او څه ښه اورېدونکی دی الله، ما لهم نشته دوی لره من دونه د الله نه سوا من ولي څوک ذمه دار، ولا یشرک او نه شریک شته فی حکمه د الله په فیصله کې احدا هېڅوک. او وتل اولوله پیغمبر ما اوحی الیک هغه چی وحی کیږی تا ته من کتاب ربک هغه کتاب د خپل رب لا مبدل لکلماتی نشته دی بدلونکی د الله حکمونو لره څوک ولن تجد من دونی ملتحدا او هرګز به ته پیدا نه کی سوا د الله نه څوک زید پانا ملتحدا زید پانا او دامن واصبر نفسک ترغیب ورکړي د توحید مسله بیان شو د اصحاب کاف نور پسیو سو ترغیب بموالات الموحدین هم کتل اصحاب کرامو ته څنګه خپل منځ کې مینه محبت او ورورولي او جماعت وو یو ډله وا د الله د دین د پاره نو تاسو به څه کوئ وی مؤمنانو تاسو هم وره تاسو هم چې کم د الله د دین او د توحید والا مرګری دي نو خپل منځ کې مینه محبت او جماعت برابر کړئ د اصحاب د کافو پشان د دنیا پرستو نه جدا شه او خپل منځ کې مرګرتیا او جماعت برابر کې واصبر نفسک کلک کا خپل ځان دې ټینګ کا مع الذین هغه کسانو سره یدعون ربهم چې رابلي خپل رب بالغداة والعشي سهار او مازیګر وګوره نبی علیه السلام ته وایي هغه خلکو سره کلک کا ځان هغه ځان ته جوخ کا او ته ورجوخ شه چې یو رب را مدد کوي ته موحدین او یریدون وجهه او اراده د الله د رضا ده ولا تعد عیناک او موږ د ومت تیرو د خپل سترګې انهم د دې صحابهونه شان د اصحاب کرامو ده پیغمبر ته حکم کوي چې دې صحابه سره د جماعت برابر کوو دي سره خپل ځان کلک او ولا تعد عنك عینا کانهم او متی رواسترګې د دوینا تريد زینت الحیات الدنیا ولیک کده دوینا مخ اړه نو بیا خوسته اراده د ژوند د دنیای د زینت او د نمایش د ژوند دنیا به یی ولا طع او تابعداری مه کوه من د هغه چا اغفلنا قلبه چی مونږ غافل کړی ده د زړه عن ذکرنا د خپل کتاب او توحید نه ذکرنا قران ذکرنا توحیدنا ابن عباس معنا کوي رضی الله عنه وتباواه او رواني خپل خواهش پسې وکانا امره او د د دین امر نه مراد دین فروتا د حد نه تیر شوه نو داسې سړی پسې باندې وګوره وای چا پسې باندې زی ولا تو ته من او قلنا قلب ان ذکرنا چې د الله د توحید نه غافلی وتبع هواو خواهش پسې رواني بدعت کوي وکانا امر فرطا او دین د حد نه تیر شوی د ځان نه جوړ شوی نو شرک بدعتي سره مرګرتیا نه کوي چا سر بکه وی وسبر نفس کما الذين يدعون موحدین سره وقل الحق او وایا حق قل، وایه، الحق من ربک، حق ثابت دی د طرف د رب ستا نه، حق څه دی؟ دا مسئله چې سورت کهف کې الله بیان کړ، کومه مسئله؟ چې عالم الغیب یو الله دی، فمن شاء د چا چې خوښ شي فلیومن ایمان دې راوړي او دې مني دا مسئله د توحید، ومن شاء چا چې خوښ شي نو فلیکفر کفر دې وکړي، خپل اختیار دی، انا بېشکه موږ اعتدنا تیار کړی للظالمین ظالمانو دپاره نارا اور احاط بهم چې راګیر به کړي دوی لره سرادقها هغه پردې ده دی اور د اور پردې من هغه لمبه وین یستغیثو او کچری دی غواړي دی فریاد کوي د وبو وین یستغیث فریاد بکي وبو بغواړي وبراله راکه ګرمي ده وین یستغیثو کو دی فریاد کوي د وبو نو یغاسو یغاسو فریاد به قبول کړي شي بماین په وبو کالمحل په شان د هغه په شان کالمحل په شان د هغه ګرم کړي شو تیلو محل هغه تیل چې او خټ کیږي کنه ګرم دقص یشوی الوجوه چرواته بکی د دې مخونه او به بغواړي نو به بسنګ ور کړی شي د جهنميانو اوینه زوي خټ کېدلې ولور کی چې مخ ته جامونی سي امغه وخت به تیرا کوزي حدیث کې راځي بیس الشراب ډیر بد سکل دی دا د جهنم وسات مرتفقا او بد منزل او بد مرتبه دا یا وسات مرتفقا او ډیر بد زید فیدو غستو دی دا جهنم ان الذين منو سره بشارت چا چې توحید ومنه چې عالم الغیب الله وګڼه ان الذين يقيننا کسان امنو چې ومنل مسله د توحید او عمل صالحات او عمل مکو نیک دلته نیک عمل سره دا صاحب کاف غونته نه ښا دالله په دین غیرت وکړه مسئله یې بیان کړه دا عمل دی انا بشک موږ لا نضیع نه ضایع کوو اجر من اجر د هغه چا حسن عملا چې خیسته عمل کوي خیسته عمل د شریعت مطابق یا د اصحاب کاف غوندې مسله بیانې پنرتوب اولای کدا کسان لهم دی لپاره جنات او عدن جنتونه د همیشګری تجری چروان به منتا ته مولن هار لاندې دا دوه واقعات بیان کړل یو اصحاب کاف عالم الغیب نو دویم نبی علیہ السلام عالم الغیب نه دی نو اوس دلته د دنیا خصاصت د دنیا به وقتی بیانې او دا خی چې اصل کې دا مشرک په شرک ولې اخته دی بی دین ولې په بی دینه کې اخته دی وې دا دنیا ورته ډیره محبوبه شوې ده نو دی دنیا ته آخرت او توحید او د الله دین یې کړی دی نو راشلک د دنیا حالات خو ګوره او شرک یې وکړ بې قدري د الله د نعمت وکړه الله ترې هغه باغ واخیست نو دنیا به الله باره کې وایي او دنیا داره تا نه دین پاتې دی د الله کتاب او توحید نه به دنیا پاتې دقه دنیا به درنه واله لکه باغ والا نه چې مې واخیسته په دې باغ او په دې مال او دولت او دنیا ته د دین نه غافل شوی دا به درنه روکه کوم وزیر بلا هم بیان کدی ته مثلا حالت رجلین دو سړو جالنا چې ګرځول ولې احدهما مون ګرځول په دې کې یولا جنتین جنتین دو باغونه دو باغونه نه دي دا تسنیه ورته په اعتبار د اطرا د طرفین وای جنتین په اعتبار د طرفین اے باغ یو خو دوو طرفو ته منځ کې پکې لار دی خو مو دی خو مناناب د انګورو وا حففناهما او را چا پیر کړو مونږه د دې باغ نه حففناهما بنخلن د کجوري ونه اصل باغ د انګورو او په دې غاړو باندې د کجورو ونې لګېدلې وې. وجعلنا بینهما او ګرځولې وه او ګرځولې مونږ د دې منځ کې زرع فصل، باغ کې نور فصل هم کېده. کلتا الجنتین دا دواړه باغونه آتت اکلها ورکولې به یې خپلې مېوې ولم تظلم منه شیئا او کمی به یې نه کاوه په دې مېوو کې هېڅ، لم تظلم، بخاري معنی کوي لم تنقص، کمی به یې نه کاوه. غرائب القرآن والام وی چې ظلم دلته په معنا د نقصان دی او دغه معنا الته بیا یاد ساته بقره کې مکړې وا لم تظلم منو شیا کمه نه کوي د دې میونه اس وفجرنا کمه نه کو وفجرنا مون جاری کړو روان کړی مون خلالهما په منځ دی باغونو کې نهرا ولا ولو نهر د وبو خور د پاره د وبو تنظیم مشو وکانه له سمر او دلن نور امدن سمر امدنه نور مال دولت هم ډیرو سمر مال دولت اولاد سمر وکانه له سمر یعنی مور پټ سړیو د د نورم امدنه وی نو خو مشرکو جنته خپل باغ ته وو ظالم لنفسه او د ظلم کوونکی په خپل ځان په ځان ظلم کړو سمانه نظر د غیر الله منلې ورستو معلومی شرک کو باغ ولا الله ور کړو او د په د الله نه سوا د بل پنوم پکې عیسی برخه ور کولا سورې نام کې براشي دا تفصیل د مشرکین اغیدا سي کول وسم کوي زمیدار خلک چې فصل غنمي شي دا پکې د بابا اړه شکرانه د لوی ځوان یو لسمه الله وی فصل باغ ما ور کړو منه د بل پنو ظالم لنفسه مشرک لنفسه پزانه ظلم کو په شرک سره چې نظر د غیر الله ورکاو او رسول روان دي خپل معلومیږي د دینه چې دغه معنی ده قال وی دو ما ازونه ز ګمان نکوم ان تبید هذه چې هلاک بکی دی لرا هلاک بشیدا ابدای چره دا هلاکیږي نه ټول بر به د مال او دولتي و ما ازونه سا او ز ګمان نکوم په قیامت هم قائمتون چې قائم بشي ولئن رددت او که زه بالفرض قیامت هم نو زه به واپس کړی شم الی ربی خپل رب ته لاجدن خیرا منها خامخا وبمومم د دې دنیا د باغونو نه منقلبا ځای د ورتلو ای وای زه معلوم يم دلته امرا کړی دلته مم بیا راکی اوس هم دا دنیا دار کنه مې معلوم دلته امرا کړل ته مم مزه کوي تاسو بدلته هم سینې ولته مم سینې اوس هم دا دنیا پرس ظاهر بین خلق دا وای د خدا خبره وکړي ابل معاهدو قال له صاحبه او ورته امرګری وهو یحاوره هغه فخر کو په د باندې پس په ایمان او ما سره مړ ایمان دی اکفرتا وته وی تا کفر کړی دی بالذی پاغزاد خلقک چې ته پیدا کړی من ترابن د خورنا ثم من نطفه بیا د یو ساس کې مننه ثم سوا کرجلا به برابر کړی سم دم سړی لکن هو الله لیکن الله ربی زما رب دی ولا اشرک بربی احدا نه شریکوم رب سره سوک او تخ رب سره بل شریک ولولا اذ دخلت ولنا کله چې ته داخل شه جنته کا باخته قلت تا ولیونوی ماشاء الله دا دی ولیونوی ماشاء الله سچ الله واړي لا قوت الا بالله او نشه طاقت او قوت مگر د الله دی ماشاء الله دی ولیونوی الکه یو خبره یو سړی ماشاء الله نو وی کنه نو دا مستحق د عذاب دی ها ماشاءالله ویل خو یو مستحب او خکار دی کنه نو دیو ته وی تا ماشاءالله نه دا ویلې نو ذکر دا باغ تباش او ته مشرک او ته ظالم شوی دا مطلب نه دی چې ماشاءالله وی ماشاء الله ولا قوت الا بالله نه مراد د اوم دقه دی رستو تفصیل کوي په خپل لولا تا یعنی تکبر وکړه او ده وی چی دا زما ده دا به هلاکیږي نه ټول عمر به زئی دا زما محنت ته دا ځان ته دی چی دا نسبت کو دا دی غلط کو قلتا تویم تاولیونه ماشاء الله سچ الله واړی لا قوت الا بالله نشه طاقت قوت مگر د الله دی ان ترنی او کتمینی انا اقل من کمالا چې زلګم تانه په مال کې وولد او په اولاد کې فلن تستطيع له طلبا ته به طاقت نه لرې دی اوبو لره ته به طاقت نه لرې له هغې لره طلبا د ښکاره کولو اوبه بیا نه شي ښکاره کولی نو بس سروځې بعد په عذاب راغی عذاب راغی ووحیت بسمره نو احاطه د عذاب شو د په میوه مالونو سمره ټول مالونه بچی مال دولت تباش باغ تباش فاصبح د سبا ک یقلب کفه چې مروړل لاسونه علامه پاغه سبانه انفق چې خرج کړي فیا پر باغ کې ادونه مال دولت مې لګول لاسونه مړو تباش ور سلاړل وې خاویتون او د باغ را غورځیدل والا عروشه په چتونو یعنی مع عروشه سره د چتونو را پروت او د انګورو باغ لاندې پروت ويقول دوي اوس دا راغې چې ما معنا کړې و دې تایید شو ويقول دوي يا ليتني هی ارمان او رکاوي افسوس دې مال را لم اشرک بربي احد چې رب سر مې نه وي شریک کړي سوګ نه زکه مونږ ته معنا وکړه ودخل جنته او هو ظالم لنفسه شرک داو چې نظر د غیر الله منلو بلې وسر شریک کړو ولم تکل له فیاتون او نو د دړل ینصرونو چې د سره امداد کړو من دون الله د الله نه سیوا و ما کان منتصرا او نو د انتقام غستون کې د الله نه نه خپله انتقام اخستی شو نه ډله وسره وه چی د الله د دی عذاب نه یی بچ کړی وی نو هنالک الولایت دغه ځای کی غلبه او زور د الله والحق رشتیا هو خیر د الله بهتر دی ثوابا په بدله ورکولو کی وخیر عقبا او بهتر دی په اعتبار د انجام او نتیجه کی نو ځان په الله وسپاره چی نتیجه دی هم ښه او الله درسره امداد وکړي واضرب لهم مثل الحیات الدنیا یو د دنیا خصاصت بیان کړ کمزوري او سپکواله چې دنیا تو خذو منک کما او خذ من اصحاب الجنه دنیا به نه داسې والم لکه باغ والا ته دیو قتل پش پش وکې مې ختم کا نو دویم پرې بل رکو کې ا دنیا وقتها قلیل د دنیا غره وخت ډیر لګ دی نو په دې دوک نشي د الله دین او کتاب توحید نه به پاتې نشي وی څنګه وخت لګ دی لګو ګوره د مثال د کنه وزیر بلهم بیان کدی ته مثال مثال الحیات دنیا خو حاصل به دی فختلت به روخیجی به په دی وبو سره نبات الارض هغه بوټي او غیاګانې د زمکه باران سره بوټي راځنون شي فاصبح نشی حشیمن ټوکړې ټوکړې تزروه ریا نو سمو دبا شین فصلی خیالي د وخو تم خیالي دا واخه په صحرا کې په ځنګل کې په غرونو کې وشي نو شنوي شنوي سمو دبا بیا چې وخت پوره شي نو بیا اوچی نو چې اوچی چې څوک یو نه ربي کنه نو په خپل ورورو غرونو کې هم کتلی مات شي نو بیا چې هوا را لوزي نو ځان سره دا پلاله ملاله الوزي را لوزي دا واخه الله وی دغه سي دنیا هم ده پاس به شي دا حشیمن ټوکړي ټوکړي تزرو هریا چې الوزي دل ربا دونه هواګانې دی یو زین بل زیت او بل زیب او میدان تش پاتې شي نو دقه سي دنیا هم ده وخت ډیر لګ تاته خو نن دا د خپل ژوند دا ښځه، بچي، کور، دنیا، مال او دولت نن سمسور باغ ښکاري. سمسور باغ پېژنې؟ شین باغ. خو دا به الله په دې فنا راولي. یا به ته نه یې، یا به ښځه نه وي، یا به بچي نه وي، یا به مال او دولت نه وي. نو داسې هم ختمېږي. نو ولې دې په دې دین او اخرت پرېښی؟ وکان الله او دی الله علی کل شیء مقتدرا، په هر شي باندې قدرت والا. المال والبنون مال او اولاد زینت الحیات دنیا دا زیب او زینت د ژوند د دنیا د معمولی والباقیات او باقی پاتې کیدون کې خو الصالحات نیک عملونه دي خیرون بهتر دین در رب کا پنه ضرب سا ثوابن په بدله کې و خیرون عمل او بهتر دي د امید د دین امیدو کمړه دنیا سم ختمي و یوم نسیر الجبال دوس درې موجه درې موجه چی الدنیا تکون وبالا علیکم دنیا به درباندی وبال یی سبا له بیا قیامت کی دغه دنیا به ستا لپاره وبالی جان جوړ شی وی وګوره د اخرت حال ویوم نسیر الجبال په هغه ورځ چې مونږه روان کو غرونه غرونه به روان کو قیامت کې یادې وتر الارض او تبین زمکه بارزتن ډاګا او سرګندا زمکه وډاک شي غرونه به روان شي دا به کندو ترای شي او دا کندې به ډکې شي په دې غرونو، نو ټوله ځمکه به یو هموار ډاګ شي، وحشرناهم او راجمع به کړو مونږ دوی، فلم نغادر منهم پرې به نه ږدو په دوی کې احدا هیڅوک، ټول به الله ته مخامخ شي، وعرضوا علی ربک صفا او پیش به کړې شي دوی ستا رب ته صف صف، صف صف معنی د عقیدې او د عمل په اعتبار، صحیح عقیدې والا، بده عقیدې والا، جدا جدا، صحیح عمل والا، بد عمل والا، کافر جدا، مسلمان جدا او ورته به الله ووایي. لقد جئتمونا یقینا تاسو را لې مونږ ته کما خلقناکم لکه څنګه چې مونږ پیدا کړې وې اوله مره تن اول ځل څنګه چې مې اول ځل پیدا کړې وې هغه سره لې څنګه حدیث کې راځي کنه چې قیامت کې به پاسی حفاتن غراتن غرلن دنیا ته څنګه راغلو بربند راغلو ناسونت راغلو خپل به خپل راغلو نو قیامت کې چې قبر نه پاسی نو خپل به خپې بربن او ناسونه ته وي دا حالت کې وي بل زامتم بلکې تاسو به ګمان کوئ چې الله نجل لكم موعدا بل زامتم بلکې تاسو دنیا کې ګمان کاو چې الله نجل لكم چې مونږ به نه ګرځو تاسو لپاره موعدا وخت او لوز او نیټه تاسو ودا خیال نو چې قیامت به او ګورا دار سره د دنیا بدر باندې وبالي نو ګوره دقه دنیا غا عمل به په تا وبالی خپله عمل نامه کې به ته ښکاری ولا یظلم ربک احدا او ظلم زیاتی به نه کوي ستا رب په هیچا باندې وایذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم دوس د آدم علی السلام واقع دلته بیانای دا ولی دلته د آدم علی السلام واقع څه کوي دا خو د دنیا به رغبتی شروع وا تزهید من الدنیا او دا غي درې وجه د باغ والا غونته به دنوالم وخی لګ دې سباله بدر باندې قیامت کې وبالي دلته د آدم علی السلام او د ابلیس واقع دی لروړه چې د دنیا د امین ازړه کې چا چولې دا شیطان کنه لکستانی کته چې وسوسه چولې وا ادي ویر شو د دنیا د امینم د ته دی چې لکستانی کته چې وسوسه چول نو دې کې واقع جدا مقصد دا واقعیات ته سوچ کوي دا ځان سره نوٹ کوي بیا په نه پويږي زه بس په تیزه کې ویم خو تکرارم ختم شي ربته مولګي وایس قلنا او چې موږ ویل ملائکه د فرشتو ته وجود سجده وکړي ادم په طرف د آدم علی السلام فسجدوا غي سجده وکړي له ابلیس شیطان ونک کان دیو من الجن د جناتو را ډالینا شیطان اصل جناتو نه دی ففسقان امر ربه نووت د حکم د خپل ربنا حکم یې ونه منه افتتخذونه نو آیات سنی سي دا شیطان و ذریته د اولاد اولیاء دوستان من دونی زمانه سیوا وهم لکم ادو او دي ستا دش دي خو تاسو دشمنان دي دا شیطانان دوی خلق السماوات پیدایش دا شیطانان او جنات پیدایش د اسمان او ارزم کیتا ولا خلق انفسهم او نه پیدایش د خپل هم جنس وتا و ما كنت زن متخذ المذلین نیون کی گمراه کون کولرا عازو دا امدادی او معاون جنات تاسو وای الله سره شریک دي شیطانان دا پاغه خلق رد کړي نو الله وی نمه زمکه اسمانونه پیدا کول نو دوی می حاضر کړیو چې دوی را سره پکې سیسداری او امدادو او نه داسې ګمراه کوونکي خلک زه معاون نیسم، که زه لېږم نو انبیا لېږم، بهترین مخلوق هغه نبي کړم، دوست کړم، خو شیطان سره مې خو دوستانه نشته چې هغه دې زه ځان سره حصه دار برخه دار کړم. ویوم یقول په هغه ورځ چې مونږ به ووایو، ویوم یقول نادو شرکایی، په هغه ورځ چې وبه وایي الله پاک چې کله د قیامت په ورځ مشرکان الله ته مخې ته ودرېږي، نو الله به مشرکانو ته وایي او مې یقول هغه ورځ چې الله به وایي مشرکانو ته نادو شرکای आवाज وکي زما د برخو خاوندانو ته اتا چې مال د برخې خاوندان جوړ کړي شریکان تاسو یې پلان کې بابا پلان کې پیر الله سره شریک دی صدر دی برخدار دی اولاد او برکات ورکي الله ولا برخي ورکړي دي الکه ورته आवाज کې کنه غلوې ځان ته تاسو وې یا شیخ عبد القادر جیلانی شین لله او تاسو به وې چې شیخ عبد القادر جیلانی سره غوث اعظم دی او پیر بابا چې نو چې جواب ورنه کې ورته وایي وګورځوي دي جهنم ته الټا دا مشرکان به وګورځي ورال مجرمون وو ویني مجرمان النار اور اور ته مخامخ جهنم ته دري وزنو زن د بمانه د یقین د دې ودا یقین شي چې نو به شک دي مواقعوها غرزیدون کې دي اوس په جهنم کې ولم یجدو دي به انمومي ان هاذا جهنم نمصرفا بل خوا وتلو اخو او وختل جهنم نا وخت نشي دغه جهنم به زیوی